کال د دسمبر د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د جوزجان ولایت په شبرغان کې پوسته پتحه، قومندان او څوارلس تنه اربکیان مړه او ژوبل شول. د بادغیس ولایت په قلعینو کې پنځه تنه مزدور عسکر قتل، اته تنه ژوبل، یو ټانګ او دوه موټرې ویجاړ، ګڼ مهماتي ونیول شول. د کندهار ولایت په خاکریز کې پوسته فتحه، لس تنه مزدور عسکر قتل، مهماتي نیول شوي او په ښار کې نفوذي مجاهد شپږ تنه مزدور عسکر وژلي. د هلمند ولایت په ګرمسیر کې د یرغلګرو زغروال ټانک د ماین ښکار شو. اوس هم بشپړ خبرونه په مزدور دښمن د بریدونو په لړ کې تېره شپه یوولس بجې مجاهدینو د جوزجان ولایت مرکز شبرغان اړوند منګوتي شیرخیل سیمه کې د امریکایي مزدور ګوډاګیانو په دوو پوستو تندریز بریدونه ترسره کړل. د شریر اربکیانو په دغو دوو شرځالو د برید په ترڅ کې یوه یې په مکمل ډول فتحه د قومندان ګلاب په ګډون نهه تنه د کابل رژیم شریر ټوپکیان مړه او پنځه تنه نور یې ژوبل شول. همداراز یو میل پیکا یو راکیټ، دوه میله کلاشینکوپونه او یو شمیر نورې وسلې، مهمات او نظامي توکي هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو اړوند سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په هغو مزدور عسکرو یو ځل بیا وسله وال بریدونه ترسره کړل چې دوې ورځې وړاندې سیمې ته د عملیاتو لپاره راوتلي ول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او اته تنه نور ژوبل، پاتې یې په تېښته مجبور کړای شول. په پېښه کې دوه رینجر او یو ټانګ هم سوځول شوي او درې راکټونه، دوه موټر سایکل او نور مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. همداراز په بریدونو کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. خبر زیاتوي، یو تن مزدور قومندان رییس غفور چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې په جګړه کې ژوبل شوی و، پرون یې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د شغونډان نیکه د غره د سر پر پوسته وړمه شپه د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت لس تنه مزدور عسکر وژل شوي چې جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي دي. په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل، یو ګایز، یو دراسکوپ، دوه کارمولي ټوپکونه او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د میوند ولسوالۍ په کلاشمیر سیمه کې د حمید اغا قرارګاه ته څېرمه یو رینجر موټر په یوه زوروره چاودنه کې مکمل تخریب شو او پکې سپور قومندان امیر حمزه سره له ټولو عسکرو ووژل شو او د همدې ولسوالۍ په بندي تیمور بېبانک او حاجي خېلو سیمه کې د عملیاتي قوې دوې شوبلې په چاودنو کې له منځه ولاړې او پکې سپاره ګڼ شمېر جنایتکار عسکر مړه او ژوبل شول او د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې هم پر قرارګاه په برید کې درې تنه مزدور عسکر ووژل شول. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم په دامن ولسوالۍ کې دوه امریکایي ټانګونه په ماینونو تخریب شول او په کې ګڼ شمېر یرغلګر مړه او ژوبل شول. یو بل خبر وایي چې د میوند ولسوالۍ اړوند د خاکي چوپان په سیمه کې د اسلامي امارت دوه تنه نفوذي مجاهدینو په پوسته کې په میشتو مزدور عسکرو د خپلو ټوپکونو شپېلۍ راواړولې. په دې اتلوال برید کې نوموړو په پوسته کې میشت شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل د تیښتې په مهال ژوبل کړای شو. له برید وروسته دواړه مجاهدین د دښمن له یو ثقیل او پنځو کلاشینکوفونو سره روغ رمټ تر مجاهدینو را ورسېدل. همداراز له کندهار ښار اړوند د نهمې حوزې اړوند د سیمانو د پله په سیمه کې بېګا ماښام شپږ نیمې بجې د ملا صاحب په سرای کې د مېشتو امریکايي یرغلګرو دوه تنه جاسوسان د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شول. وروسته په سیمه کې له نورو جاسوسانو سره نښته رامنځته شوه چې په پایله کې مجاهدین له سیمې نه روغ ووتل خو یو موټر سایکل یې دښمن ته پاتې شوی. د دښمن د نورې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د جوګرم د دښت په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې د امریکايي یرغلګرو پر زغروال ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانک ویجاړ او پکې سپاره یرغلګرو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته دښمن سیمه کلابنده کړه او مړه او ژوبل عسکر یې د چورلکو په مټ ولېږدول. همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې بېګا شپه دوې بجې د مزدور اربکیانو پر پوسته وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې شپږ تنه مزدور سنګري اربکیان وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د سره ګودر په سیمه کې پرون له سهار نه تر مازیګر پورې د مزدوري ادارې درې تنه پولیس د درسکو په مټ قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د مارجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور په سیمه کې بېګا شپه دوې بجې د مزدورو سنګوري اربکیانو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه مړه او ژوبل شول. همداراز پرون سهار لس نیمې بجې د یادې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د مزدورې اردو د پوستې یو تن پیردار عسکر د درسکو په مټ وویشتل شو او ژوبل شو. د هرات ولایت د ادرسکن ولسوالۍ اړوند د شابیګي پر پوسته بېګا شپه یوه بجه د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د شپې تر دوه نیمو بجو پورې دوام وکړ همداراز په سیمه کې د دښمن له کمکي عسکرو سره هم نښته شوې. په پېښه کې نه تنه مزدور عسکر وژل شوي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د خوست ولایت د مرکز اړوند سیمه کې د مزدور پولیسو د تلاشۍ په ځای کې تکتیکي چاودنه ترسره شوه. له سیمې څخه د ورکړل شویو راپورونو له مخې د مجاهدینو له خوا ترسره شوې دغه چاودنه کې د ګوډاګي رژیم اووه تنه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند مڼو کنډو سیمه کې د مجاهدینو لخوا دوه پرله پسې چریکي بریدونه ترسره شول. د معلومات له مخې بریدونو کې مزدور دښمن ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز مازیګر مهال د ناوې په سیمه کې هم مجاهدینو په مزدور عسکرو د درسکو په مټ برید کړی چې له امله یې دښمن لوري ته زیان اوښتی دی. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د کره باغو په سیمه کې د مزدور دښمن پر موټریز کاروان وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه غټ موټر تخریب او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د جورلوغ په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین درې بجې مزدور قومندان سرور د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د دښمن په متقابلو ډزو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. تقبله الله تعالی. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د قره قل په سیمه کې بېګاه شپه دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ځای پر ځای ووژل شول. د فراه ولایت د خاک سپید ولسوالۍ اړوند د خوشکاوې په سیمه کې د یرغلګرو ډرون الوتکې په ملکي خلکو برید کړی څلور کلي یې ویجاړ کړي، لسګونه تنه ملکي هېوادوال یې شهیدان کړي او ولس ته یې پراخ ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د ډسمبر میاشتې پر دیارلسمه نېټه د شپې مهال اشغالګرو او د کابل رژیم پردي پالو وسله والو د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په چوګام، برغونډو او سکنو سیمو باندې لویه چاپه وهلې. یرغلګرو او داخلي غلامانو یې عام خلک له کورونو را ایستلي او بیا یې شهیدان کړي دي. وروسته یې پر کورونو چې ښځې او ماشومان پکې وو بمبار کړی او د میرمنو او ماشومانو په ګډون یې پنځه شپېته تنه ولسي بې دفاع وګړي شهیدان کړي دي. تر اوسه اشغالګرو د دغې لویې غمیزې په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل رژیم په ډېره سپینسترګۍ سره دعوا کړې چې په دغه بمبار کې یې مجاهدین په نښه کړي. عیني شهیدان او مجاهدین وایي چې په سیمه کې نه د مجاهدینو کوم مرکز و او نه هم له سیمې پر دښمن برید شوی چې دښمن یې ځوابي حملې ته اړ کړی وي. واقعیت دا دی چې همدا د مظلوم او بې دفاع ولس پر ضد پراخ او پلان شوي عملیات وو. په دې وروستیو کې دښمن د مظلوم ولس پر ضد پراخو او وحشیانه عملیاتو، چاپو او بمبارونو ته زور ورکړی څو ورځې وړاندې د هلمند ولایت په ګرمسیر کې په ورته چاپه او بمبار کې دېرش تنه ملکي هېوادوال چې زیاتره ښځې او کوچنیان وو شهیدان شول. د لوګر ولایت په محمد اغا، د غزني په ناوه او خوګیاڼو، د پکتیکا په ګومل او ارګون، د فراه ولایت په بالابلوک، د کندهار په شاولي کوټ، د ننګرهار په شیرزادو او خوګیاڼو، د کندوز په دشت ارچي او چاردره او د فاریاب او د بادغیس ولایت په مختلفو سیمو کې سلګونه ولسي وګړي په شپېنیو چاپو او بمباریو کې شهیدان او ټپیان شوي دي. د تأسف وړ دا ده چې تر اوسه د یادو شویو ملکي تلفاتو په څېر د کونړ د تازه ترسره شوې سترې فاجعې په اړه د بشري حقونو ټولنو او په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یوناما کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. همدا راز هغه رسنۍ چې شپه او ورځ د بې طرفۍ نارې وهي، په کونړ کې د دې ستر جنایت او پراخې ملکي مرګ ژوبلې په اړه چوپه خوله دي. نه پوهېږو چې دوی به خپلې دې مجرمانه چوپتیا ته کومه توجیه لټوي. دښمن د جګړې په ډګر کې د خپلې پرله پسې ماتې غچ له بې دفاع ولس څخه اخلي. ګمان کوي چې په دې او هغه ډول وحشت او بربریت سره به خپلو مورال بایللو ټوپکیانو ته څه روحیه ورکړي. دښمن که دې ډول جنایتونو ته هر ډول نوم ورکوي، خو واقعیت دا دی چې همدا بربریت د دښمن د غوڅ شکست لوی ثبوت دی. شوروي اشغالګرو هم د اشغال په وروستیو کې همداسې وحشت او دهشت ته ملا وتړله، خو پایله یې غوڅه ماتې او لویه شرمندګي شوه. اسلامي امارت په کونړ کې د ترسره شوي وحشت د قربانیانو او وارثانو سره خپل ځان په دې ستر ماتم کې شریک ګڼي. شهیدانو ته دې الله تعالی جنت الفردوس، ټپیانو ته کامله شفا او وارثانو ته صبر جمیل او اجر عظویم ورکړي.